من اقامت الصلاه صف کې تسویه من اتمام الصلاه ما ترمذی کې عرض کړو قاری صاحب رحمت الله علی د صف د تصویر لپاره پنځه شروط وی بس دا ابو داود ټول حدیث وګورو بس دغه پنځه معلومی او دا خزبت کول غواړي صف د تصویر لپاره شروط خمسه یو په شروط کې التلاصق یوخ یوخ بوت کیږي د یو صف ادبل صف په مز کې لکه مرور د لارې ځای طرف پاتې سړک نهر دا موږ بیا جماعت نه راکی دا د صف بندي خلاف ده ها چې دې ځنه صفونه جوړ شو هغه دیوال ته ورسید هغه دیوال نه بیا صفونه جوړ شو د کلی هغه سر ته ورسید هغه سر نه بیا صفونه جوړ شو تر ټوپۍ ته ورسید بیا ټیک ده خو چې صف بندي وشي منځ کې خلا پاتې نشي ا د دې ډېر لحاظ ساتل پکار صف بندي داسې نه جوړيږي منځ کې خلا وي د امام او د صفاول په منځ کې اتصال صف ثانی او ثالث کې اتصال ثالث او رابع کې اتصال رابع او خامس کې اتصال هاکذ التلاصق بین المصلین دجنې غ خپل خپل د قتل غلطي جوړيږي بل ملګری خپل ته دی ګوري ناغه سره دغه ګټو سره خپل ګټه یو ځای کی داغه وګي سره خپل وګي یو ځای کی بس ټول د سلو غزو صفین برابر برازي نیغواج برازي اعوجاج چې پکې نه وي درېم دریم الامام فی الوسط امام مز کې وي لس مقتدیان داسې دي پنځه داسې دي امام تل تر مز کې ولاړ داسې نه ده پکار لس ملګری دي لس بداسي لس بداسي امام بالکل د شلو کسانو مز کې وي توسط الامام دا د تسویت او صف د لپاره شرط دی صف خنی کړي لکه امام چې دی په یو جانب باندې دی دا تسویت او صف نه دا تسویت او صف د لپاره توسط د امام شرط دی درې او څلورم اتمام د صف اول او شروع د صف ثانی اول صف کې زایشته دی نو دویم صف جوړول نه دی پکار دریم صف کې لا زایشته نو دریم صف جوړول نه دی پکار نو که صف کې نیمګړتیا پاتې کیږي نو صف آخر کې دی اول صف مکمل شو خلق ډک شو دویم صف مکمل درې مکمل بیا یو درې سلور ملګری دي دا شم کم شو دا شم کم شو ډیر ښه شو دا دا النقص په صفه ثانی کې به نقص په صفه اول کې نه پکار دارنګي الترتیب بین المصلین رجال مخکې بیا چې د روست ماشومان روست زنانا په دې ترتیب سره ګوردا پنځه شرایط دي بس ټول کتاب سره وګوري تاسو ته صف کې دا پنځه شرایط بل څه نشته قال رسول الله صلى الا تصفون كما تصف الملائکه عند ربهم تاسو نه جوړوي لکه څنګه چې صفونه جوړای ملائکه خپل رب څخه عند ربهم امون د الله عند ربهم باندې پوي هغه څنګه عدت الله خپوي موږ څه پوهیږو چې ملائک څنګه سب باندې کوي الله سره هغه عند موږ ته نه معلوم بس یقین کوم مسله ثابت شوه د موږ یقین وکړو اوس دا غي تفصیل موږ نه معلومه عند لکه زموږ استاذ ذات عند یا دلته عند دا شومو دا شومو یعنی په مز د ملائکه کوم جوخوالی مسلین کې جوخوالی په صفوف کې جوخوالی دا څه امام او د صف اول کې فاصله نه ده پکار صف ثانی او ثالث کې ډیره فاصله نه ده پکار بس څلور کو ته فاصله کافی ده دا ری مسلین جوخ جوخ بودی نه الله استاسو زړونو کې به اختلاف پیدا کی ظاهر د باطن عنوان وی ظاهر کې صفوف کې لیغواله دا او زړونو کې به اتفاق وی صفوف کې لیغواله نشته نو زړونو کې اختلاف دی بغض او عناد دی وکعب بکعبت کعب صاحبی دا څنګه کعب بکعبه نو بیا دواړو کې اتصال راځي نس کې فرجات ناراضي دا فائدہ ده به قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا حمال عن سمر بن حبيب قال سمعت نعم بن بشير يقول قال النبي في الصفوف وفقینا نبی اسلام خیال وکړه اوس دوی د صف په نیغوالي پوښوي دي تمخکې شه تروسته شه ته برابر شه دا به نبی اسلام کول خو بیا نبی اسلام پوښ اوس دوی تعلیم حاصل کړي صف نیغول شي اقبل ذات یمن بوجی یزل نبی اسلام مبارک راوګزل اختلاف کوئی مخکر سکی گئی ما فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الاول صفوف اول باندې خصوصي رحمتونه د الله دی قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا قريان ابن الخالد قال حدثنا خاتم يعني ابن ابي صغير برابر شنو بي الله اكبر وینو بیا دی اخوانکم لم بیا دی اخوان ولا ت... ولا تزو فرجات للشیطان شیطان د پر سړی مې پرې دی شیطان ال تدریږي ومن وصل صفن وصل الله ومن قضى صفن قطع الله د صف په دې سړو کې ننوځي کان الحذف لکه د ګډوري پشان نو دا مکه وای صف کې اتصال پیدا کوي وفيه قال حدثنا ابو الوليد الطيارسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبان قال عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا كفوركم فان تصفيه د کمال د صلات نه دی ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل بن صبي بن ثابت بن عبد الله بن زيد بن محمد بن مسلم بن سعيد فقال هل تدري لما صنع هذا العود دا لخت دلته ولی کې خودل شوې ده هغه به داسم کې دي شي یو امسا ده امسا ده اسی کې خودل شوې ده یا د امسا په دیوال کې داسې ورټومبل شوې ده داسې نو ما نه تپوس وکړو دا لخت دلته ولې ودرول شوې ده یا دا لخت دیو دا په دې دیوال کې ور ولې داخل کړې شوې ده مې زنیم پوا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزعل علی یده نبی اسلام با پدی باندې لاس وکي خود فیقول استو وعدلوا صفوفكم دی بل بنبی سم لاس کې خدا نو لخت دا شوراړه وا یا لخت په دیوال کې منډلې وا نبی اسلام دا لاس به کې خدا استفونه برابر کوي استو وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الحسن قال حدثنا لصعب بن ثابت محمد بن مسلم قام بكل إذا قام إلى الصلاة أخذوا بيميني نو بیا خې طرف ته به وی اعتدلو سو صفوفکم ثم اخذ بیساری فقال اعتدلو سو صفوفکم اوس موږ دا دې څنګه نه وو دا دومره جانمازونو خور کړو دا چې جوړ کړو مسجد کې دا شکرخه جوړ کړو پښې پاس په نه خو وکړ بیا هم یو سړی نه برابرې نو باغ بیا په لوړ باندې بسمي پښې زوم په استو هغه نه مری بیا پښې هغه خدا خو نو کنه جماعت کې سب باندې ونه د سه مزینو اچول شي درې نه وي خور شوی بیا خو ویل پکاري هغه صفونه دومره برابر شو نیغوالی د یعنی ما جوړیږي داس برابر د مسلې برابر جوړي اوس خام خو سره رسو درې غنټې په زور بسنګ مخکې کیږي وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء سعيد قدار انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم الصف المقدم اول صف مکمل کین بیا دویم دویم مکمل بیا دریم ثم الذي يلي فمن فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر که نقصان وي سملګری کم وي هغه صف ثاني ثالث رابع روس ته کې پکار ده دانه چې مخکې صف کې دایشته او روس دې سره ودري وبه قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا جعفر بن يحيى بن سواء وبه قال اخبرني عمي عمار بن سواء غره سړي هغه څوک دی داغه وګ نرمه ده او که باندې سره لاس کې د مخ کې شه مرسته شه نه مانی پښوی او خر په شان لته وای دا خنه ده دا تا او که باندې لاس کې سم شه لشه په لاس ولې نه دا خر سره دی نرم اوګه خلا خبره مانی ازیدی غفار خان دا خنه ده پښوی اړمنم نه مخ کې رسته کېدل پکار لیکن ما ویلو دا د مسجد نبوي خبره ده مسجد نبوي کې سني برابر نه وي صف کې تصویر نه جوړېده او زمونږه په دې ستوني کې صف تصویر ده یو ملګری هغه ځای کې ترېږي بل دې اړ کې ترېږي نو بس په خبره برابر دي کې سب بندې خلاف نه جوړي خبر پوه شوي هاذا فی مسجد النبوی صلی الله اوس نه یادوم هغه وخت جمعه ته د نبی اسلام په وخت جمعه ته هغه کجوري پاده د څنګه غوسه شوي او دا کجوره تناو درې ده پس سفر په واجو اوس دا یقیني خبره ده په یو پټي کې یو کجوره دلته بل خامخا دې کې فرق بل دلته بل دلته برابرۍ نه هاو زمونږه د سلی بالکل د مزي سره برابر جوړیږي دې کې تسوی خلاف نه جوړي اصفو بین سواری جائز یا صفو بین سواری دا د سلی نه مخ کې ودرېږي رس ودرېږي صفو بین سواری کې دا سلمز کې به څوک ودرېږي یواز انسانان خو نه دي پیریان هم دي سبق وای ناغي به د سنمس کې بودري کې دا داغي مسلل جن بشي پیزار کې خود زیب هم جوړیږي او مسلل جن به هم شي پیریان به هم شي هغه لپاره د مز د لپاره ځای به پیدا شي نو دا الصفوف بین سواری پر خدل للجنات پیریان به مز وکړتا باب من يستحب ان يلي الامام في الصف وكراهيه التاخر وبه قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمر بن عمر امام سره متصل مسلين ادريدل پکار دي مز کې فاصله نه پکار صف اوله او د امام جانماز مز کې فاصله نه پکار اي للامام في الصف وکرایت التاخر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نزيد شي د تاسو نه عقل من بالغ عقل من ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم علماء د پارا پو حفاظ د پارا صفاول کې ودرېدل پکار وي امام نساه او غیر واقع کې نه دی فتو ورکې لقمه ورکې چغه چغاري نو جماعت کې چغه چغاري مو وای ادارنګي په بازارونو کې به ترتیب خلک ننوځي الکان مخ کې سړی روستو زنانه مخ کې سړی روستو داسې او چغه چغاري نو د جماعتونو کې دا کار مو کوي ترتیب سره نارینه مخ کې زنانه روستو داسې ترتیب وکړي او غره صفوف د نساو کې آخر شر په صفوف کې اول ځکه اول صف د زنانو آخر د صف د نارینو سره به اختلاط براشي اختلاط خشه نه روسته کې دې په کار دی وشر اولها وبه قال حدثنا يحيى يحيى بن معين قال وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن كما بن عمرو عن يحيى بن ابي كثير ابي سلمة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن التفل زال قوم هميشه يو قوم ځان رستکي رستکي د صفا ولنا زر زر مزل ناراضي ځان رست رستکي نو چې د دین په کارونو کې ځان رست رستکي حتا یؤخرهم الله فی النار جانن هم ډیر رستب الله وباسي اعاذنا الله منه او دا نتیجه شو د دین په کارن کې تاخر او سبب ګرځي تاخر د خروج عن النار عاذن الله منه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا ابو الاشعر بن ابي نضر عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله شيء فما فزي اقتداء کوي او تاسو پسې ورپسې اقتدا وکي ولا زال قوم يتاخرون روس روس کېږي نتیجه به دا چې الله به ډېر ډېر رسو باسي د جهنم نه وهو مقام الإمام من الشافعي به قال حدثنا جعفر بن المطر به قال حدثنا ابن أبي فدائك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أن هذا وسد الخلل سره بند کوي او امام بالکل وسط کې ودروي ګوره دا پنځه شرایط بالکل خلاصه شو پښې بس دا پنځه شرایط زمونږ اکابرینو الله دې مقابر د انوارونو ډکی هغه دار شي خلاصه به وي مقصد به وي پښې اوس د ټول باب صف وګوره دا پنځه شرایط دي پکې لړ خلاصه شو صف باندې د پاره تسویت صف من اقامت الصلاه هغه د پاره دا پنځه آداب پنځه شروط دي یوازې نیغول باندې صف نه نیریږي هیڅ نیوال کار نه کوي دا صفوف کې تلاسق مصلیین کې تلاسق توسط د امام تکمیل د صفوف ترتیب دا پنځه وړ شرایط دي باب الرجل يصلي وحده خلف الصف وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وحد بن مرة قال حدثنا شبان بن يزمر الرجل يصلي وحده خلف الصف يواز مزكي صف نرستو اوس روس د روس راتلون کې لپاره کروس څوک افدس کې انتظار کی د دې ودرېږي او که څوک شته دنه نو مخکنه ملګری د اشاره وکي چې هغه په اشاره شي نو مخکې سب نه یو کس ځان د روس ته کې چې دوه کس سب به جوړ شي نو اول صف کې به نقص راغی اول صف کې نقص نه راځي اول صف کې نقص نه راځي یو بل سره د جوخ شي صف د خپل برابر فامره یعید نو امر کو نبی اسلام دې دې مز دوباره کې د د مز شوی نه دی یا چونکه قرات تحریمی ارتکاب شوی دی او مکروه تحریمی په مز کې شي عادت صلات بهتر ده باب الرجل يركع دون السقي وبه قال حدثنا احمد بن مسعود عن يزيد من نزله وبه قال حدثهم به قال حدثهم حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن زياد العرب قال حدثنا حسن ان ابا بكر حدث انه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر ویزل جماعت تلړم نبی اسلام رکوع حالت کیو نو ادراک د رکعت د پاره اغزا کې رکوع کې شامل شوم زادک الله احسانا الله دې ساحر زیات کی دا خو ډېر ښه خبره ده لیکن ولا تعود دا شکار مکوا مخکره شه سب کې داخل شه نه بیا رکوع ځکه یو رکعت تا فوت شنه دا غره څه قضا وکړه کنه ولا تعود فقال ابو بکر انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله حسن ولا تعد ابو بکر تا رضی الله عنه بکر رسې ته وای نو طائف کې د رسې جوړم کړه د ځان پر رسې سره وتاړه ځان کته ورزول نبی علیہ السلام زادک الله ارسن ولا تعد لا تعد لا تعيد